يا ايها المرتسل قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطهر برز فحجر فحمي الوحر وتتابع واحدر مشول او په لپسې چریدرا تابه عبد الله بن يوسف او صالح وتابع هلال بن رواد عن زهري وقال يونس ومعمر وواد له د حدیث بل دور شروع شو او په دې دور کې روایتونه کې څه ارسال څه انقطاع هم ده دروات او حال هم جوړوي زمانه د انقطاع هم ذکر کوي د چې دا لفظ یو قال ابن شهاب نه دا اول جزء چې دیتا توجه کوي تاسو ځنه خلک وایي چې دا معلق روایت دی خو تاسو به دې کې قانون یاد کړئ حدیث په اعتبار سقوط روات یو معلق دی معلق دی ته چې اولنا سند ساقط شوی دی ته معلق وایي يو مرسلي چې د اخير نه سند ساقط شوی وي يو قسم په دې کې معزل وي دوروات پل پسې ساقط شي وي دې ته معزل وي یو په دې کې منقطع وي منقطع هغه ته وی چې رسنه وي روا ساکه چوری خو نه دا ولنا نه آخر ملحوظی نه تعدد مع الاتصال خو زید زین کې سقوط راغلی ترمذی کې مې هم تاسو ته دا تحقیق کړی دی باج خلکو دا ویلي دي چې د زهري دا روایت دی د شهاب دا روایت دا معلق روایت دی روایت دی خو صحیح قول دا دی چې دا په سند مذکوره سره متصل دی. کوم سند د دین مخکې چې ذکر دی عقیل دی لیس دی یحنی مکیر دی هغه سم ملحوظ دی حدیث متصل غرض د نقل د دې قول نه دویم حدیث ذکر کول دي چې دې ته شاهد وایي حدیث په یو سند باندې تتبو کول او یو صحابي ته چورسیږي دیتا متابع وي او چې بل ته ورسیږي نو دې ته شاهد وي او دا مسله ورسته به ذکر کوم دلته حدیث بل صحابي ته ورسېده چې جابر دی مخکې حدیث دی ام المؤمنین ته رسېده تتبع څه ته وایي د حدیث طرق مطالعه کول متابعات راجم کول تتبع د طرق الحديث دې ته تتبع وي هغه صحابي ته ورسیږي نو هغه ته متابع وي کو بل ته ورسیږي دې ته شاهد وي تتبو وی کله تاموی چې دا اول نه طرقې طرق ملحوظ کړی شي او متعدد کړی شي او کله ناقص وي چې د درمیان نه طرق ملحوظ کړی شي به کله الفاظ کې فرق وي کله الفاظ یو شانتی وي الفاظ چې یو شانتی وي مثله دغه شانتی دغه نه هم نقل دی الفاظ چې چې فرق وي نو نحو ذکر کوي نحو د متابع او د شاهد یو فرق دا هم دی چې لفظا او معنا موافق دي د شاهد وي او چې لفظا چې معنا مناسبت لري لفظا نه قائل د قال څوک دی اکثر وای په قال کې د مصر جابر ترجی دی او هو کې زمير هم جابر ته راګيري جابر وي په داسې حال کې چې د شطرة الوحي بیان جابر کوو جمله حالیه شولا اسمیه دا واو ذکر شو خود تتبو د تلاش نه معلومیږي چې زمير رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجی دی نه کی ته متمکن کیږي اے نبی اسلام تقدیر ته ضرورت هم نشي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هو يحدث پدا چې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو د فترت الرحمه هو کې زمي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم کی اول جلد اته اتیا کی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر دا ده چې زمير رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي مصنف په عبارت کې ډیر احتیاط دی چې دلته تغیر راشي د هغه امتیازي نشانه ذکر کیږي وهو يحدث فقال في حديثه فتوله چې هو يحدث د دې قائل رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې زمي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فتح الوحنا حدیث ذکر کوو ظاهر کې اشکال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو یو زره دا تحقیقات را جمع کړو ورقو ته ویلو چې دا غناموس دی نو به ولې دا کیفیت تاریخ کېده چې هو یو حدثو دا کوي په وجه دا دا غي جواب دی چې دا ځلې په بدل شکل جوړوي مخکنه خو شکل دريولو چې د ته وی اقرا او دا اوس چې دین دا شکل اصل شکل دی حديث کي راځي قد سد الافق غريب شکل پتا ولګیدلا چې دا مخه ته سفر چي دی دا مشکل سفر دی پدې کې تدریجي انتقال پکار دی تدریجي څخه هغه دور چې دې فکر مندو څخه هغه دور چې دا ته وحي وشول او وحي نرس به درمن څو خدا دور وو چې ملک په خپل اشد شکل ښکار کړ چې د دې عالم شاهد نه عالم غیب ته راوستوان دي او بیا به تدسې دور هم راځي چې دا به سیاحت د عالم بالا کوي په لاره تر معراج او بیا ناشنا ده وي او سبد څه دور هم راځي چې د د دې عالم نه بسیحتي عالم عقبات د دې عالم نه بسیحت ته وی عالم عقبات تړلې دي سره د دې سفر پکار دا دا سفر چې کنه تړلې دي سره سفر دې ډېر په مخ کې پروت دی، بې توښې پرې مه ځه. په دغه لاره کې ډېر خلک ستړي ستومان پاتې شي. حافظ الپورۍ، ښه سفر دې ډېر په مخ کې پروت دی، بې توښې پرې مه ځه. دا د دغه سفر جيو سياحت و. ګر هوايې اين سفر دارې دي را دامن و رهبر دګي رو پس ديا. رهبري د پيغمبر اسلام با او د هغه رهبري چې کولا جبريل اسلام کولا. او ابتدا کې څنګه نقل کا او دیم دور کې څه دی دریم دور دی د ليله معراج دی او څلورم دور به د عقبا بس تکیفی دی طول الاحزان و طول الاحزان دیر فکر مند و دیر پریشان و ولی هغه به هغه سری دل چې مونږ نه یو هر حق پر سالم چې دی هغه به ټول عالم اسلام په نقشه باندې سوچ کوي فکر وکړي لاس به نه رسیږي لیکن خپل الله تبارک وتعالى خلق چې سورت مزمل اول نازل شوی دی باج استادانی وی یو قول دی چې فاتحه نازل شوی ده ظاهر د حدیث دا دی چې بعد الفترت چې اول نازل شوی دی سورت مدثر نازل شوی دی على الاطلاق سورت علق نازل شوی دی بعد الفترت سورت مدثر نازل شوی دی يره په دې درميان کې که فاتحه راغلي وي د مناجات په طريقې نه کيدی شي. يا سورة قلم د تصلي په طريقې باندې هم کيدی شي. خو بعد الفترت چاونه شوی سورة مدرسين دی. یا ایها المدثر دثار ستوي شکل توي بوج توي د نبوت شکلو د دعوت شکلو او د سار هغه جامې ته ویل کیږي چې د وقار په طریقې باندې د پاسه غوسل کیږي لکه شوقه شو ده کوټ شو واسکټ شو اې مدثره! په تا د نبوت ذمه واري ده، د آرام او د راحت لسار مه اغونده. باوقاره تعبير دې ده. قم، ودرېږه، څه دپاره؟ فأنذر. کار یې فقط انذار نه و تبشیر هم و خو تبشیر په ناشته باندې هم مزه کوي په تبشیر کې په کانو شته نه وي انذار چې ها پناس نه کیږي ودرېګا وحل به څنګه تکول وي انذار نفس تخویف ته نه وایي بلکې په انذار کې ابلاغ اعلام هم دی انذار چې دا ابلغ دی د تبشیر نه ابلغ من تبشیر موضوع معلومه کده بیان استاذ دا کار دې ته کار وایي با عمل داعي جوړ شو با عمل داعي سوچي وسیا وکفتوه وسیا وکفتوه یا می صافی خو ظاهره نظافت مراجع هم صحیح ده ځکه چې جامه مسنون وی اخت مسنون او اخت چې دی مسنونی نسبت ټکی خو په خوله يې بيان کېږي، جامي يخته هم په ذکر کې مشهوري، پېژاندل يې مشکل کار دی، که په خوله د شغل کې وي نو د د کپړې او د بدن يخته دا هم په شغل کې او دې ته شاهد دې نسبت وي او دا خپل مشرانو قصې نشو کولای ځکه چې اکثر مریدان به پرې کې د څه قصې کې چې هغه شرک ته بوځي شرک چې نسبت په اخیره وخت پورې دا غي ساري چې زما نسبت ټیک دی کو نه استاد د پنځیر شیخ سو کوم تاسو بار کوي شیر دی جوړي او بار مکلن تاسو به ګناګاری وایي په سند د تنر بابا سند د چه وشو تنار بابا خان شیخ چه کله بیمار او کمزوری وو په دغه وخت کی د انسان اعمال پوره نه ټیک یو عالم راغی چې د شیخ او د غره فقط هغه پیژاندل شیخ ته تاسو او داس تشتی هغه یې جوړه سمشتي خو ته به به تاسو یو داسې وکړو بیا ورته هغه ته دی توجه په نسبت ټیک دی هاي توجه کو یو نسبت ټیک دی استاد دې کې کې دی شي دې اوس موږ نشو کېدای دا دا الله د تعلق په نسبت دی ویښته چې خلاف سنت وي نو دا غزاکر نه جوړي ځکه چې دا ملش نو د ست مصنون لباس کوي چې تاسو خلا او جامه ویښته د دې ټول نسبت برابرې د سنت شي خلا یو سوي او لباس بل سوي او ویښته بل سوي تاسو په نسبت باندې پوه شئ ها مړه بیا کې تر څه آسان کار نشي په مفت کې منګه سر کشي کو موږ ځان له حالات ګډوډ دي خو زه تاسو خو دې تسال کوی نو لفظ دربی ذکر کړو دی کې دې ته اشاره ده چې ته فقط دې تربیت دی هغه کوي د سره چې فعالم اسباب کې ستا اجتماعي دي نه د مخ کې نه وره مو په ګډه کې څنګه تربیت وو د مور په سينو کې اينه څنګ په پۍ باندې بدلوي ربک به چې تا د لکتا قادر ک نو بهم ربک دا دې رب دې به بډا شو نه هو دغه دې رب دې نو چې دې رب دا دې نه دی دا بیان وا په سفر کې په حضرت کې په تصبوت باندې ستاسو د کورونو کومه ایریا چې ده د هغې هم تنظیف کوئ ترمذي کې راځي یو سل اومه صفحه دویم جلد باطنی طهارت حلال حرام نه ځان ساتي حرام نه خدان ساتي د حلال نه بسګه ځان ساتي حلال نه بس د ځان ساتي چې هغه کې به اسراف نه کوي غیل وبنه حدیث کې راځي یو کس وایي د سفر به کوي سر به ګرځلو دوي الله توسل کوي یا ربي یا ربي چې عالم د خواهشات او د شهوات وي بلن فراوازی کې رکاوټ واقع کیږي او قاعدی روح چې دا د انسان ختمي د انسان نه د ډیرانه چر جوړي هيک مرغې ترانې ني که هم مرغې هوا سي ګر تو هې هوا ګير تو هې ميري هوا ګير بانګي او د باز سم خطه وي کوستا او فرش ته دې زما نشته. باز کوئ کو شک نهی فرواز می آزاد تو به هې حد هې تیرې فرواز کې لیکن سرې دیوار ستا څه فرواز دې ته خو دیوال ته خېږي چې ته ډیران سې کې او یا چرګې سې کې ته ته ګورو تو مرغ سرایی خلک شا که بجوئی مادر سده دی دانج بان جم زدم من قرار ډیرانه مرغه چه ته په ډیرانه کی پنجی وایا زه د اسمان دی کنارو سره پنجی وام زه پنجی د څه وام او پیری موریدی کی غټ شای خانو دا کار قصیدی شروع کوم مناجات قصیدی ها دی ته بیا څه وایی ورځ ابها جود د مناجات او د تعلق مع الله قصی کا سوا تیر کوئی نهی میرا رب تو مولا ہے میرا می عبد دی کار تیر یادم خاور بیات کی خان تاسو ګرمي کی خان چا چې ګرمي کېږي هغه کله عقابي روح پیدا کولی شي عقابي روح جبهدار متراجوان زمونه انسان چې بوډا شي د خپل صفت کې موږ بوډا کان شو طاقت لې ته نه خشه نو طاقت نشي کوم دا چې وړو کې خو کې طاقت باندې ځانې تورې سیملا کې طاقت د وحی جوګه شه کانی تکلیفونه یې برداشت کول د هجرت نه وروسته به د توري جوګه شه به تور چلول وتابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابع هلال بن رداد عن زهري وقال إن صمامر بوادره په يو ځای کي تابعه وي دويم ځای کي بي وتابعه وي په دريم ځای کي قال يونس معمر وي د متابعت تحقیق ما تاسو ته کړی وو چې تتبع څه ته ویل کیږي متابعت ته وایي تتبع د طرق الحدیث دی د حدیثو د طرق تتبع کوم کو دا اول سر نه متابعت هغه ته متابعت تامه وایي خو د درمیان نه متابعت یې هغه ته متابعت ناقصه وایي طریقه کار یې ځکه بدل کړه چې عبد الله ابن یوسف او ابو صالح چې دي دا دا ول متابعات دي ځکه عبدالله ابن یوسف د ده استاد دی دا حدیث څنګه چې یحیی بکری نقل کړی دی دا رقم عبدالله ابن یوسف په سند مذکور نقل کړی دی دا رقم ابو صالح په سند مذکور نقل کړی دی دا دریوانا آخذین دی د لیس نه هم یحیی د لیس نه خلق کړی دی هم عبد الله ابن یوسف هم ابو صالح او لیس بیا اخر کړی د وقیل نه او دا اخر د مشعاب نه او اخر کړی د عروه زبیر نه او د عائشه نه دا متابعت تامش لکه تاسو وانه دي ها دا کم متابعت شو متابعت تامه دا عبد الله بن یوسف متابعت چره متابع موسنی په بحث د انبیاء کې ذکر کړی په تفسیر کې د ابو صالح متابعه چې دی یعقوب بن سفیان په خپل تاریخ کې ذکر کړی دی دا سره ختم شو وتاب هلال من رداد عن الزهري دا متابعت ناقصه دی څنګه چي په دې تېر شوي حديث کي د ليث نه وروسته يو راوي دی عقيل نوم دی عقيل بن خالد او هغه روایت د ابن شهاب نه کړی دی دغه شانتی هلال بن رداد روایت نقل کړی دی ابن شهاب نه تاسو دې ده متابعت یې ناقصه شو او د عقیل روایت د ابن شهاب نه او د هلال ابن رداد روایت د ابن شهاب نه دا په یو الفاظ دي د عقیل روایت مصنف دلته ذکر کړی دی او د هلال روي چې دی مصنف نقل کړی دی مصنف نه نقل کړی زهلی نقل کړی دی په زهریات کې زهلی فتح الباری هم ذکر کړی دی د دریم لفظ متوجه شو وقال یونس معمر یونس او د معمر پتهونه لګیدل چې دا د چا متابع دی او د چا نه اخذ کړی دی د چا متابع دی او تابع نه څنګه وکړم او د چا نه اخذ کړی دی یونس او محمد چې دی دا هم متابع دی د عقیل د عقید څنګه چې عقید د ابن شهاب شاګرد دی یونس او معمر هم د ابن شهاب شاګردان دي اسلوب یې ولې بدل کړ خو یو شانتی به ویلی وی کنه وطاب و هلال مرداد و یونس و معمر څنګه به ویلی ها طاب و هلال مرداد و یونس و معمر دا شانتی به ویلی داغه جواب دی چې اوسو به ځکه بدل کو فواد چې دی خو مخې طرف حصې ته ویل کېږي او بوادر چې دی دارو سره طرف د علمین علمین زره پیدا ظاهر کې تعارض دی خود دفع تعارض ممکنه ده مصنف دا روایتونه په تفسیر کې او په تعبیر کې موصولا نقل کړي دي د حدیث کې د مسلې دي هغه ته متوجه شي یو د انبیو خوبونه ذکر دویم د انبیو خوبونه چې دی دا وحده دریم تعلیم ته ترغیب بل شاغل درې زره تنبیه ورکول اقرا موسیبت زاده دا تسلی ورکول خدیجه الکبرى تسلی ورکړه مخامخ په داسې مصیبت وخت کې تم مرتبه ذکر کول داریا کې نه لري تعزیت کړی دی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها فضیلت ذکر د عاهت یعنی د یو چا بماته ذکر کول دا پلقاب کنه راځي عمیه د ورقه په باره کې راځي نه پیدا نه غیب د رسول الله سامنا په غیب نه پیدا د دې وجنا دی واسطه مصائب د نبوت چې پیغمبر اسلام د نبوت مصائب څنګه اوچت کړی